سړای استعمالوي شي خاص کر په سفر شي سړای بیا داسې جلس کې ټیټ وی کنه او بیا چې کیم نه کنه چې ګولا ټیټ ولا مزال کول دا وته اسون وی کنه شه وابي قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش قال حدثني ابو الزحا قال حدثني مسروق قال حدثنا المغيرة بن شعبة رضی الله تعالی عنہ قال مغیرہ بن شعبہ سویلی چه انطلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم لحاجته لوڑ رسولم براک اوت رسول مبارک په طرف د حاجات خپل غزوه تبوک نه میدت لی کنه په سفر شوی کنه غزوه تبوک نه واپس کړي یو دی میړولی بیا رسول مبارک حاجات ته لوړو ثم اقبل د نورسیا روغلو له دغه حاجات نه فتلقیته بماء بملکیش زید سرا سرا دی به به مې ور مخته کړی وې کنه فتوزع بیا اوداسی وکړو چې کیم نه کنه پیغه یې به باندې و علیه جبتون شمیتون او حالا چې بده باندې یو چپانا شمیوا کنا د شام چفانه چې کیم ده کنا د وغستی و قمز مزا یا خلو وینځل او سن شک فیزه وینځل او غسلا وجه مخی وینځل ایس هله چې وینځي هله چې او دا چفانه د لسکینه چې غول خو د لسکینه داسي چې تانګ وینه چې دل کنا شام بیا دی وجه نه رسول برک د لسکینه وکشل کنا دل کیږي لوست کیندار جواب کړو کنا دل لون دی چفانه نه دغه چې ونروي شو به وره وینځل بیا چې کله جواز کو فغسلهما وی وینځل د دوه سرو لسینا ومسح برأسه ومسح وکړه په سارا خپل باندې وعلى خفیو په میزه خپل باندې یعنی لکه دا کوټه کنه او دا نه ځا لسینا دی نه او غسل کنه از دا چې داسته کوي دا تان نه نه چګې دي کنه شا نه چګې یا رسول مبارک وښ دی له وینه وینه لونیا لونیا دی له لور سره جواب کو کنه شا لسینا وښ کنه شا بیا وی باب لبس جبت صوف فی الغزو و غسل لغه چپانه دی وړی په غزو شه کنه دا راو دی کنه چې دی وړی چپانه و غندې دی وړی کپڑا کنه دا استعمال کیږي کیم نه کنه و بی قال حدثنا ابو نعیم دا حدیث ته کنه قال حدثنا زکریا عن عامر عن عروه بن المغیره عن ابیه اور وای ابن مغیرہ صاحب دا حدیث نہ کل کر دا نبی ہے دے پلو رحمۃ اللہ چ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ قال مغیرہ صاحب چ کنت مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی سفر ان لگا غزوہ تبوک سفر دا فقال رسول اللہ برکت او فرمی چا ما کا ما نے تو سرے بس قل موت چ نام فرض لا راحل دیر کی سود صلی اللہ علیہ وسلم فبشالو متیان دے تلو حتا توارا عنی فی سوال اللیل حد کہ پچ سجے کیم نہ کنا دے مونا پیغت یارا دے سپیشے کنا سا لو وابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن ابن ابي مليكه عن المسر بن مخرمه انه قال مسر بن مخرمه رضي الله تعالى عنه دا روایت د ویلي دي چې قسم رسول الله صلی الله علیه وسلم اقبیه تقسیم کړ رسول مبارک یور کوټینا ولم یوت مخرمه رضی الله تعالی عنہ شیئا ونه کړو ور پلور د متصل شای په دې تقسیم شه مو پلور پوتې شو مې سور سه ویایي چې مو پلور مخرمه پوتې شو په کوټه باندې کنه نه را خلک دا ور کول دای په پوتې شو فقال مخرمتو مخرمه صاحب منه ده پلور مرتا ویچه یا بنا یو بچه این طریق بنا الى رسول الله استویر والا مو پا طرف ده رسول مبرک چه کور زنه او غوره کنه فان طلق دو ما هو بیا زویر اغلا ده پلور سرگار فقال بیا پلور مرتا ویچه ادخل تو منه ورنن اوزا فادعوه لیرو بلا رسول مبرک موتا منه ورشا موتا یرو بلا کنه شا چه مخرمه ده بلی قال مسور سے ویلی چه ورغلا فدعوته له بیا مروبل رسول مبرک له ده پلور ده قال مسور ته ویلی چې فنظر الیه بیا وروکت البلور ده مو الیه په طرف ده یخه کوټ فقال بیا رسول مبارک ویل چراوی یا مخرمتو یا فقال ده بلور ده ویل چراوی یا مخرمتو باز رو زیر شو زا زا خواش ونه را کنه باز یک کوټ تر تا غلا کړی کنه تا دا یو کوټ ارمون مو کنه چې دا ورته غلا کړی زباس روزیش وابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن عزيز بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه انه قال اوهدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حريرنا كور دي ورشم وتا هديا کل شو فلا به سور رسول الله برکو وسو دي لاره پدې واخې ورشم يا حرام نبي سوچ کوي کنه ثم صلى في ابي الميزا وقرب بده ثم انصرف اذن الله صلى الله عليه وسلم وقرب فنزعه نزعا شديدا ويكشل يغلر پوكشل سخت او زرکی کنه ويكشو کنه زرکی زرنا لره کوئی سلومي وڑا ولو کلکاره هله هله کباب غنین کای دې دې پر شوی کنه دا چې لره کړو دې زون نه کنه ثم قال دین اور سے رسول الله برکو فرمائے چلا ينبغي هذا للمتقين ندی مناسب هذا را استعمال له ورسمه اے متقین دې پورا دې وخت یې حرام نوی خپل رسول الله برک خپل مزاج سره او چې یاره دا متقین شای نه دا کنه شا او بیا ورته حرام شو ورته نوی چې نه په دې وخت چې دا سره مړه و حرام شو ځکه ذکر کې وکړو کنه نو دا څه د سیا کنه اې دې دې وژغونه ته ویل شي او زنه وی چې نه دا بل یو زنوار دی هغه وژغونه ته چې کیم نه کنه ویل شي دی هغه نه جوړ شوی و وابي قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب تخي وغصاي چې محرم دی جو مینا کنه چې محرم یې حرام یې تعالی دې حرام به حلال سکی مې جو مې وغصاي وی چې هغه وغصله ول پرېږده خو جانه شي وغصاي جانه تا وسای کنه شا نو وی دې قال رسول برکت او فرمیل قال رسول الله سلام لا تلبس القمیص خط ونه وغندی ولا العمائم پګړی ونه وای ولا سره ولات پر دګینه ونه وغندی ولا البرانس برانډی ونه وغندی ولا الخفاف می زواج کینه نه بوښه کوي الا احد مگر هغه یو کاس می زه بوښه کوي شي لا یجدون علینا چنه می دای پړې یا سبلې فلیلبس خفین دای له به وغندی چې کیم دا کنه میزه هو الیقراء هم کارتا کو دای دوی سره میزه لار اسفل من الكعبین لون دی دې څنګه نه کنه اې دې څنګه نه لون دی دا دې څه دا داف کارت کو یې اې پړې پنا مرادا جوړ کو ولا تلبس من الثياب شيئا ولا لو غني دې جمعنا سشای دا څه شي مسه زعفران چې ولا کېدل وی هغه ته زعفران خوش وی ولا ولا دا غني هغه جمع الورث چې ولا کېدل وی دا ورث خوش وی کنه دا خوش وی چې ولا کېدل وی دا چې کیندا کنه استعمالوي باب السراویل پردوګا کنه استعمالول او غسل ادغه اصل موجود ده بشریات شه کنه بلکې رسول مبارک دا ډېر خوښه ول زکه چې دا او بار هر کړه دا رسول مبارک خو په غسل شه اختلاف ته چې غسل دا کنه دا غسل خو خوښه وې کنه رسول مبارک زکه چې دا شپټوین کړه عورت ده وابي قال حدثنا ابن عيم قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر بن سعيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد ازارا فليلبس سراويلا ومن لم یجدن علین فلیلبس خفین کنا میزه دا دای چې کیم دا کنا استعمالوی بیا کنا اچھا جی دا لکه د احرام په حالت کې وشي سوچ کوي کنه یا څه خو کنه چې پړې نه پښه کوي هو کا پړې نه مینه بیا د میزه دا پښه کوي خو دا پر کوي دا کنه لوندیا چې پړې باندې ځان نه جوړې شي ولان نوې په احرام شي او کلانګي نه مینه بیا د پردي استعمالوي دا نه راي ما دي چې بیا فردي کې ضرورت ته وجنه دا غاصه استعمال وای شو غمیر مذهب دا چې راوي تبزا کوي وې کنه شا دا ګنډیر وې ختموي کنه پټکایو زنه جوړوي کنه شا اچھا جی و بی قال حدثنا مصعب بن اسماعيل قال حدثنا جويري عن نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قام رجل فقال يا رسول الله ما تأمرنا تخي امر کې میشتا ان البسا چې میز یو غندي ادا احرمنا سوات چې میز احرمنا وتړي په کې مې جو مې امر تک چې هغه مې وغندي سنت طریقه دا دو خدا لکه سرائی بے گنانگوری دینا دانا دا دیتا حدیث سنت ویل شی کنا خو گنانگوری دینا جو سرائی پریر دی خو بار حال جه کیم دا کنا لکه پگڑی جه کیم دا کنا ٹھپئی سرائیو دا بسار کو بیا پا ٹھپئی بندی جه کیم دا کنا سرائیو پگڑی وئی کنا خدا سے جو وئی چه پا درمان زیاروشی کنا شا درمان زیاروشی و بیا مثلا دا شمله سری کنه شا دوی شمله رو غلی دی و دا دوی سره شمله دا سره غلی چه یوا مثلا دی دوی جه پلمان سوی دا بلا دوی جه پلمان سوی کنه شا او دا رنګ چې کیم دا کنه دا شی طرف ته چې کیم دا کنه روغلی دو کنه شی طرف ته کنه شام او دا شملا چې کیم دا کنه یو غزارو غلی دو ویش دارو غلی دو چوپارو غلی دو کنه شا او بهر حال غاز دا داغوی خدا ملا مثلا ورزولی بیا نه دی راو چې مثلا په نیمه ملا لملا سدو کنه په دینه بیلون دی بل فرټی باندې لګی دی کنه شا دا بیا هغه اسبال له کنه دا د پګړې اسبال له اسبال به حرام دا بیا نه درو کنه شه په لاملاله لون یې چې کیندا کنه چې کونه ټی تر سری دا بیا حرام دی کنه دا بل ونه ورده ولا بل مثلا کلويش دی کا چوپوی دا بل غانه دو کنه شه دا وړي کې سی کا کنه شه کلويش دی کا چوپوی کنه شه اچھا جی وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت زوري قال اخبرني سالم او په قنوع چې سر پټوي نه یو مثلا دا سی کنه چې دا کپڑا د غاس په سر باندې وچوي کنه دا کپڑا سی کنه دا غاس چې کیندا کنه په سر باندې کښیر دی کنه شام وینه کنه لکه غورمشه سی کنه سړی چې کیندا پټای داس کښیر دی کنه شام دا دا دا تقنع ده و تقنع چې کیندا کنه دا ده چې دا پټای سی کنه دا مثلا په سر باندې چې کیندا کنه دا سی وای کنه شام سی دا زون سره په پټ کې کنه شام په سار باندې کنه ساري په دې شه پټ کړاو وقال انس عصب النبي صلى الله عليه وسلم على راسه کنه او چې کیم در بدل کړو رسول مبارک په سار خپل باندې حاشیه بردن ا طرف دې پټکی دې پټکی طرف آیا په سار باندې بدل کړو چې کیم نه کنه وابي قال حدثني ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن معمر عن زهري عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت هاجر الى الحبشه من المسلمين هجرت کړه او چې کیم نه کړه حبشه د مسلمانه وتجهز ابو بکر مهاجرا او تیاری وکړه ابو بکر صاحب یا مهاجرا په حال کې دلته د شي جدای هجرت ترین کا او کنه هجرت تدا تیاری کړه فقال نبی صلی الله علیه وسلم رسول برکت او فرمیل چې علا رسلک علا رسلک دا معنی چې په آرام شه په آرام شه کنه نه دا امید دې دا دې چې کیند اجازات چې تو دا دې هجرت اجازات ته کړی دا امید دې شتا به ابي انت مو پلور نو ته باندې قربان وی کرا شا قال رسول برکو دا څه چې نعم فحبس ابو بکر نفسه به سر کو ابو بکر صدیق سے زورا خپل پر رسول مبارک باندې له صحبتي دې پر دې ملګرتي به دې دا نه هجرت کې نو کړو یې سور یې کړو زوند هجرت نه دې ملګرتي به دې پر وعلى فراحلتين او خواری ورکولو یې دوی سورلۍ ته کانه تا عنده چې هغه په نزدیکي دی ابوبکر صدیق صاحب دا دوی سورلۍ ته علف یې ورکولو څه شی ورق السمر هغه پونی دی کیکر دی کیکر پونی چې کیمله لای په علف شوی ورکول اربعه اشهر سلویر میاشتې ستنه کنه یو د زون دی پر یو د رسول مبارک دی پر قال عروه قال عائشه عائشه رضی الله تعالی عنها بین نحن یوما جلوس فی بیتنا بدل من سمیز یو ورځ نوستی چې کینه په کېرا خپل شي حضرت عائشہ وی چې زام او پلور ما و نه را کېر ولاوی فی نهر الظهیرته په دغه اول د دغه غرمه شه ظهیره د غرمه ته ورشي دا غرمه وچه د سیناوا نهر سینه ته ورشي وچه د سیناوا سینا هو ور سر ده کنه ور دی ده کنه شه بله بله اول د کته کنی غرمه شه رسول مبارک هغه طرف نه خلاص ده کنه قال قائل اول يقيل ابو بكر صديق ابو بكر صديق صاحب ته هذا رسول الله دا وریا خو رسول الله دا مقبلا مخمخر تلین کلا متقنعا پسار باندې پکیا چوین کلا پټوین کلا به سارا خپل فی ساعت اردیمی په داسې ساعت چې لم یکن یاتینا فیها چې نه نه نه چې روغلا وي مشته په دې ساعت چې بیا هم مشته په دې ساعت چې نه روغلا نن په دې ساعت چې روان د خدای د خیر کو چې دا څه دي کړه قال ابو بکر او صدیق سے ویل چې فدله ابي و امي قربان اول به ده پر پلورو به رخ پل کنه شا تو بیره کنه فدای تو فدان دا فدان سره کنه دا مخل مطلق ده قربان اول به جکیم نه ده پر پلورو به رخ پل والله کو خدای میرا قسم ان جاءه فی هذه الساعه ده ان مخففه من المسکله ده انه شان ده جاء به وصل کړي په دغه باندې په دې سره امر یو فدخل ارنوت فقال رسول مبارک اول حين دخل سواد جرنا وتا ابو بکر صدیق صاحب ته چې اخرج من عندك او بو ساغه سي چې تو څنګه دي دخل د الله کوي خبره ده تک او به دي قال ابو بکر صدیق صاحب ته چې انما هم اهلك بابي انت يا رسول الله دا ته خپل اهل کنا مو پلور دا پتو باندې قربان یا رسول الله کنا مو ته خبره کې دی یو زند یو برو باری سره کنا تو ته بار حال نه واصل قال رسول برکو فرمیل وتا فإني قد أذن لي في الخروج متى جزات روك لشو په هجرت کړل شي په وتل شي د مکه مکرمه نه قال او که صدیق صاحب ته وي چې فصحبت تشو فصحبت به ابي فصحبت به ابي انت و امي يا رسول الله بیا ملګرتیا به ما دې تو سره دو کنه من زاد سره ملګرا کېږي کنه شام امو مر پر په تو باندې قربان یا رسول الله قال رسول برکت چې نام ای بالکل تار سره ملګرا شام ابو بکر صدیق صاحب دغه افسر کوله وی چې نه نه پلایا به نو خلک نه شاو پیسې به قال سر دا شویلی چې فجهزناهما احس الجهاز دا حس په معنا د اسرع سره ده فجهزناهما تیو تیریو کلمیز دی دوه سره ده پیغه بیوان دی تیوری سره کنه بیوان دی الوس پلوس دی کنه چې دا پر سایو ته سره تیور کې کنه تو بیوان دی تیوری سره دی دوه سره تمیز تیریو کلا فقطعت بیا اغه خو خلی تړلا دی کنه خلوه تړه کنه گیدی خو کنه بیا فقطعت اسماء بنت ابي بکر قطعه من نطاقها ار پرکړه اسماء بنت ابي بکر حضرت عائشہ وی کنه دې خیر وا ابو خیر ار پرکړه یو ټوکړه من نطاقها دغه کمر باندې خپل نه کمر باندې ته ولا ملي ولا رنج چملا په طریقه نه اغه اوسیر لا یو رنج دې اغه ار پرکړه چې په دې باندې دا گیدی خلوه تړی کنه شام فاوقت به الجرابیا خله و تر لپیغه سره دی گیری فلذالک کانت تسمى دی و جنوا د اسماء بی جنا مولا ش ذات النطاق ذات النطاقین جسترا دی هغه دوه کمر باندې دوه کمر باندې نه وی یو خو یو دوه کړی وی یو هغه رنجه ور پر کړی و چې گیری خله په مده و تر لبلا چې کیم د خپل بلای په تړل کنه ثم لحق النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر بغار نه دین اورس یلو رسول مبارک ابو بکر صدیق صاحب هغه غورته چې اپ غرش و ویل شي هغه تا غار ثور فمکه صفیه ثلاث لیال بیا تیر کړ پیغه شدریش په یبیت عندهم عبد الله ابن ابي بکر چې شپاوه تر ولای دی دوی سره څنګه عبد الله ابن ابي بکر عبد الله ابن ابي بکر دا شپه ورتلو شپاوه چې کیم نه کنه دی څنګه تر ولای بیا وی فیدخل من عندهما بیا ور داخل دو مکه مکرمه تا من عندهما ادی دوی ده نزدیکین سحرن پا وقت ده غیر سبو شه ده سبو وقت ادی نوی بیرو پاسو مکه مکرمه ته سبو وخت داخل شو دا سره داخل شو چې څه کو پوي نشول خلک سبو چې منځ ته غاته سره چې ګدل لګانا دا یو چک شو خلک وی چې دا هیدار شپه کړی دو کنه نه چیرې لوټ شو کنه شه فیظهر من عندهما بیا ور واپس کېدو باندې داخله دوه مکه مکرمه ته د نزدیکی د دې دوه سره نه سحر په وخت دغه سبو شي فیذبح مع قریش بیا ور صبر چې کېدو سبو کولو ور سره قریش په مکه مکرمه قبائدن لکه دغه دې شپکرین کا کنه لکه دغه دې چې شپکری بیا یو ورځ د قریش سره په مکه شه تیر کړه شپه و دی د تیارې ورتلو کنه او دا ویل چې قریشی چې سمره کې کړې سمې ټینګی نه وکړه څه چال وال رسول مبارک ته جوړول سره کنه د یاد زون سره نوټ کول او یره وی چې کیم دا کنه ورلو فلا يسمع امرا بیا نار و ولدا امرا یو امر دا سه امر یو قادان به چا کین جوړول سي د دې سره د پیغمبر سره هغه امر به سوچ قید وی جوړا ول شو چاله وال وی جوړا ول شو کنه د دې دوه سره د پیغمبر الا واه مگر د مخفص کولو هغه امر لره د زون سره حتی یعطی هما به خبر ذلک اليوم حتی که ورل وکړ د دې سره دا ول نه هغه ورته دې ورته ول و خبر دا رسول مبارک او صدیق صاحب ته ورلو کلا هینا یختره تو زلام سو وخت وچ گاڑے وڑے شو تیارے تیارے وچ روغ لے کنا بیا بیا دا یو لو یرے ویرا علیہ دا یو بل عامر ابن فحیر فحیره عامر ابن فحیره دا له ابو بکر صدیق صاحب عزت کړه شو امر یې وې دره مو په ولا اې دې وې چې کیم نه کنه رامو وې گا وخت دې ته ور وسله کنه شه دې یو شو دې نه و چې بیا بیا چې کیم نه کنه ورې دې په ولا خپل کنه شه اچھا جی ویرا علیہما په ورځ باندې چې مکه مکرمه فتح کوله دا به خبر یې په سار باندې یو رواج شر دی چې پګړې په سار باندې وکړه تیرا پګړې یو رواج شر دی چې خبر یې په سار باندې و او دې څه تطبیق یې هدا نه چې دا مخبر یې په سار باندې و په دې باندې پوسه پګړیا والی و او یو رواج یو تطبیق دا دا چې نه والی مخبر په سار و اورځ چې کله جان ختم شو بیا هغه مخبر یې لره کړو بیا پګړې چې کیم دا کنه په سار کړل وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا مالك عن زهري عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى راسه المخبر باب البرود والحبره والشمله برود دال پټکی ته ویل شي حبره دال لیکدور یا منی پټکی ته ویل شي علی کی بشو شمله دا چې کیم نه کنه هغه پټکی ته ویل شي کنه او پټکی کنه شا دا پټکی ته ویل شي او په دې پر کله کله ځمنی یاوي او دا غشملای ده کمبالی تاویل شی ده کمبالی سدی کنه شای دیغه تاویل شی اچھا جی وقال خباب شکونا الى النبي صلى الله عليه وسلم من شکوا او گلا وکړه رسول مبارک ته وهو متوسد بردتن له دای ټیک ور لګوین کو هغه پټکی خپل داینه مو برد استعمال لکړو پټکاوه ته ایښو ایتا سانګ ور لګولا وکنه ایتا تکیا ور کړیو کنه وابي قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنت امشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد النجراني انس صاحب چې ذات له سره رسول الله کو بدو باندې نجراني پټکایو غلیظ الحاشیه ته غټه غټه طرفه ولا او کنه طرفینا غټ غټ فادرکه عربیونه د ورورثه رسول برکت یو د حدیث علی فجبزه بردائه جبزه شدیده ارو وې سکا ور دلاله په دې پټکیا خپل باندې په سکا ولې سخت سره د پټکای په دې مغزي باندې وو د پټکای دا پر وې غراولو په دې مغزي باندې ودا مغزه تکثیر وشتو کنه دې غراولې دی وجنه ثم قال اذن اورت يا دي دي حديث تو شيا محمد صلى الله عليه وسلم مر لي من مال الله الذي عندك امرك متد اذا مال نه جاتو څنګه راکې اصدقه مول متى په باندې امرك فلتفت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورو کتل ده رسول مبارک ثم زحکا ثم امر له بعطاء کنا یعنی دا پټکی استعمال لو و بی قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم عن سالم بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال جاءت امراه ببردتنا اروڑا لوک لی وشد پټکی باندې قال سهل اذا سالم بن سعد ویلی دی چې هل تدرونا مل بردتو تو ست پاتہ شتا چې دا بردات څه دی قالا یو شگیر دیتا اویلا چه نعم ای پاتا شتر تا هیا شملتو دا اغه چه کم نکنا پتکی تا ویل شی منسوجون فی حاشیت ها چه وودل کری شوی پا طرفی ده اغه بنده مطلب دا چه طرفی ناسه دی کنا شا ده بنده رجمنی جوڑ شوی بی چه کم نکنا دا سر وودلی شوی قالت دیو جی یا رسول اللہ انی نسیتو هذه بیدیا مو وودل دا پتکی پلو سیاح بلی بنده اکسو کها در کنه استعمال لپاره در کوم تو ته دا پټکایا در وغند تو ته دا پټکای سمرا استعمال لپاره در کوم تو ته دا پټکای فاخذ رسول الله صلی الله علیه وسلم محتاجا الیها په حال کې دلې ده چې زید حجاز زهروین کو الیها دې پټکی ته دا کې او خو څه چې څه چې کښوه تا ټول لچ دو خاصه شي کنه فخرج علينا بروت رسول مبارك مشت وانها لا ازاره او ادا پټکای و چې کیم نه کنه لانګ دې رسول مبارک لانګ یې زنه جوړ کړو فجسح رجل من القوم بیا لوس وتا په ولو په دې پټکی باندې یو سړی دی هغه حال کړه او لوس یې بس دور پټکای دا خو کرا په دې پټکی لوس وتا په ولو فقال یا رسول الله اکسو نیها کرا اکسو نیها روان دا موتا دا پټکای کنه معنی موتا د استعمال لپاره روکا اچھا جی قال رسول برکت او فرمیرا چنعم بالکل دیر ویک کانا شام کفن یې دغه نه ته جوړ کړی او به قال حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شعيب بن زهري قال حدثني سعيد بن مسيب ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنه من امتي زمره يجمعت هي 70000 اصلي جو جی بغیر حساب به داخله دي کنه تزی وجوههم اذا اتى القمر چه چنکی دی مخینا دی پشان دی چنکی دل دی غمیاشته فقام عکاشا عکاشا ابن محسن سو کنه شا آوه تا چک شو فقال رسول الله برکت الله چې اللهم اجعله منهما بیا ورسې دا پښتنه ونه کړی چې زه یې ونه کنه یا ورسې دا چې تا یې ته یې ونه بالکل دا و قبیله ثم قام رجل من الانصار فقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبقك عكاشة سبقيت وکړه دې تونه چې کینه عکاشا صاحب وابي قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام قتادة عن انس قال انس رضي الله تعالى عنه قلت له قال اذا قتدا صاحب ویل دي چې قلت له مو ویل دي انس صاحب ته ايو صياب كان احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دوی چې الحبرتو یمنی پټکای کنا دا په دې پر د حدیث وروړ وابي قال حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابي عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان احب صياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلبس الحبرتو وابي قال حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شعيب بن زهري قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرتنا پټکړه شو دای پیغه یمنی پټکی سرا پوس پاچا ولا شو باب الاکسیات والخمائس اکسیا جمع ده کساد دانه پټکی ته ورشي خمائس جمع ده خمیستون دو خمیسا دا کمباله ته ورشي کنه کمباله سوی کنه شا یا گلون پا جوڑوی یا تشوی یا دا غاسی و کمبالی دویلش و بی قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن وقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه ان عائشه وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قالا دي دوی سره ویل دي لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم تو هته چر نازل کل شو هغه مرض موت پر رسول مبارک باندې نا فقال بیا اول رسول مبارک وهو كذلك وحل چې دا یو په دغه حالات سره دا تکلیف په حالات شو په دې حالات سره فقال رسول مبارک چې لعنت الله علی اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد دې جوړ کړی دي دې قبره دې په عمرونه خپلنا هغه زینه د سیده یحذر ما صنعوا دروی خالق دې هغه چاره نه چې د يهود او نصارا کې مچار کړی چې توس داس ونه کوي چه موده کابر نا توس چه کم دا کنا زید سجده جوڑ کئی کنا دا عمر از موت شو کنا پا دی وقت سے خالق وڈا رول کنا دائره پا دیگه دیشه دا خمیسا رولا کنا چه خمیسای چه کم دا کمبالا پا مخ بنده برا چه ولا وابي قال حدثنا مسعود قال حدثنا اسماعيل قال اخبرنا ايوب بن حميد بن هلال عن ابي برده رضي الله تعالى عنه قال اخرجت الينا عائشه رضي الله تعالى عنها كسان ارواح حضرت شمس تو يو پټکای و ازارن و يران غليظن غټ فقال تو یوجه قبض روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حضین کا بسکر شو اللہ روح رسول اللہ علیہ وسلم پر دیغ دوی غوٹے کپڑیش و بی قال حدثنا مسعود اسماعیل قال حدثنا ابراہیم بن سعد قال حدثنا ابن شعب عن عورت عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت صلی رسول اللہ علیہ وسلم فی خمیسۃ له مینزو پر رسول مبارک پیغ کمبالا خپل شی داسه کمبالا وا لها اعلام چې هغه د پر ګلون وی ګلون پسې جوړ وی کنه بلا خو خفاشی ابو جام چې مه دی هغه نزلی و ارسل ولا صلی الله رسول مبارک چې دا څنګه چې هغه بل نه وروره ارته کنه چې ګولون نشته په شرط ده نه رواتونی به ام بجنیت ابي جهم ابن حذیفه ابن غانم وروره متاغه ام بجنیا ایره پټکی ته وسی چې ګولون نه وی بشه کنه دا ابو جهم ابن حذیفه ابن غانم کنه یا غور سره دا سیکو من بنی عدی ابن کعب دی غنه